اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړه هغه موقع کله چې تا هغه سړی ته چې په هغه باندې الله او تا احسان کړي وو دا وینا کوله چې خپل خزه مپریک دا او د الله نه ویریږي په هغه وخت کې تا په خپل ځل کې هغه خبره پټه ساتلی و کوم چې الله کار کوله ته د خلکو نه یریدلې حالکه الله زیات د دې حقدار دی چې ته داغونه ویریږي بیا چې کله زید داغه نه خپل حاجت پوره کړو نو مونږه داغه طلاق شوی خزي نکاح ستا سره وکړه د پاره د دې چې په مؤمنانو باندې د خله بللو زامنو د خزو په معاملې کې څه تنګي پاتې نشي هر کله چې هغه د خپل خزو نه خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو په عمل کې خامخا راتلل پکار وو